دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوه په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ او ابو هريره رضی الله عنهما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي چې یوه ورځ د ساحل په رباط کې نور اصحابان رضی الله عنهم بیرته راستون سول او حضرت ابو هريره رضی الله عنه څه ساعت پاتې سو یو صحابي ورڅخه پوښتنه وکړه چې د څه لپاره ولاړ ده په ځواب کښې ورته وویل چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې یو ساعت په جهاد کې پاتې کېدل تر هغه عبادت افضل او غوره دی چې د حجر اسود په خوا کې د شب قدر په شپه یو څوک ټوله شپه په عبادت سبا کړي د دې حدیث روایت مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکري شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې نهه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له نهمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د مزدور دښمن شل تنه قتل لس تنه ژوبل دوه مرکزونه ویجاړ شول د پکتیا ولایت په جانیخیلو کې دوې پوستې فتحه شل تنه عسکر مړه او ټپیان شول د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او نادعلي ولسوالیو کې پنځه ویشت تن عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، یوه شوبله ویجاړه شوې. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې بیس او دفاعي پوسته فتحه اوولس تن عسکر مړه، دوه ټنګونه یې تخریب شول. د فراه ولایت په پرچمن کې د مزدور دښمن شپږ دفاعي پوستې فتحه، ګڼ عسکر مړه او ژوبل، او مهمات یې ولجه شول. اوس هم بشپړ خبرونه تېره شپه د الخندق عملیاتو په لړ کې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي د سپین مسجد په سیمه کې د مزدور دښمن په دوو مرکزونو پراخ وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې دواړه مرکزونه په بشپړه توګه فتح او پکې میشت شل تنه مزدور عسکر او پولیس ځای پر ځای قتل لس تنه نور ژوبل شول په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یاد ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د ابي سیمې اوسېدونکي دوه تن اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته په هیڅ صورت کې نه ورځي همداراز د دیراود ولسوالۍ اړوند د مورچې په سیمه کې پرون سهار اووه بجې په مزدور دښمن د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات لا نه دي ترلاسه شوي د پکتیا ولایت جانیخیلو ولسوالۍ اړوند د تړۍ سره او درچپیکي کنډو پوستو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا تعرضي برید ترسره شو د برید په نتیجه کې تر برید لاندې پوستې په مکمله توګه فتح شوې د دښمن شل تن عسکر مړه او ټپیان او یوه زیاته اندازه وسلې او جنګي مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل په یاده جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم په شهادت رسېدلي د هلمند ولایت له مرکز لښکرګاه نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون هم د څلورمې حوزې د شمالاني او سرپرې کړې په سیمو کې په هغه مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو مخامخ بریدونه ترسره شول چې په ګڼ شمېر کې سیمو ته د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په مخ راوتلي وو د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر او پولیس وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی خو مزدور دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو سلګونه کورونه نړولي دي همداراز د همدې ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د چانجر په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د کمینونو په ترڅ کې بریدونه ترسره شول چې په مهال یې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور اجیر عسکر په مخامخ بریدونو کې وشتل شوي دلته هم دښمن د ملکي خلکو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یو بل خبر له مخې د همدې ولسوالۍ د شاول ډبرو پل، ناقل اباد او زرغون کلي په سیمو کې پرون غرمه یولس بجې مجاهدینو د مزدور عسکرو او اربکیانو په پوستو پراخ وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، تر ماسپښین پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې څوارلس تنه مزدور عسکرو او اربکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. همداراز د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د سپین ماموریت په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه یوه بجه د مزدوري اردو په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه کماز موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د هزارګانو د پارچاوې په سیمه کې پرون غرمه او مازیګر د مزدور عسکرو د پوستې څلور تن عسکر د دراسکو په مټ ویشتل شوي دي. همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د چنجر په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور دښمن له لوري د ملکي خلکو کورونه په هوانونو وویشتل شول چې په پایله کې یوه ښځه او یو ماشوم سخت زخمیان شول. همداراز د ګریشک بازار ته څیرمه بیګا ماخوستن نه بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د بغلان ولایت مرکزي بغلان اړوند منګلو ساحه کې د مزدوري اردو په بیس او شاوخوا پوستو د مجاهدینو لخوا تندریز بریدونه وشول چې په ترڅ کې د مزدوري اردو بیس د اربکیانو دفاعي پوسته او د منګلو ستراتیژیکه سیمه په بشپړ ډول فتحه، اوولس تنه مزدور عسکر او دوه شریر اربکیان پکې ووژل شول، وروسته د ژغورنې لپاره تلونکي عسکر هم د وار له مخه کمین کې ناستو مجاهدینو له برید سره مخ شول چې په نتیجه کې د دښمن دوه ټانګونه په مکمله توګه تخریب او پکې سپارو ګوډاګیو پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. همدارنګه په لوړه اندازه مختلف نوع وسلې او مهمات هم ونیول شول دل خندق عملیاتو په لړ کې بیګا مخستن نه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د فراه ولایت پر چمن ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور دښمن په دفاعي پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره څلور ساعتونه یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د دښمن شپږ دفاعي پوستې په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت مزدور عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته چې د یوه مهم قومندان جنجالي په شمول د اووه تنو ګوډاګیو جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي په یادو پوستو کې له دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو بماپګن څلور کلاشینکوپونه یو موټر سایکل او ګڼ شمیر نور مهمات ولجه شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د ترلاسه شوي راپورونو له مخې پرون ورځ د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ اړوند منځکي سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید ترسره شو چې له امله یې پوسته فتحه اته تنه پولیس قتل او نور په تیښته بریالي شول همدارنګه دوه میله پیکا دوې قبضې راکټ، څلور میله کلاشینکوپ او ګڼ شمېر مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي. همداراز د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند سیګاني سیمه کې د مزدوري اردو په قرارګاه د مجاهدینو لخوا دوه مزایل وار شول. مزایل په ټاکلي هدف سم لګېدلي، دښمن ته یې زیان اړولی، خو د څومره والي په اړه لا تر اوسه کره خبر نه دی ترلاسه شوی. همداراز پرون سهار لس بجې د زابل ولایت د تغر ولسوالۍ د استخباراتو پر مدیریت وسله وال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې اووه تنه مزدور عسکر ژوبل شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د سره بغل تر کنډک لاندې بیګا شپه د امنیتي پوستې درې تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د کلانکیچي د غونډۍ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې څلور تنه مزدور پولیس وویشتل شول او د پوستې ټاور یې د راکټ په مټ ویجاړ شو. وروسته مجاهدینو پوستې ته لاسي بمونه هم ور وغورځول چې دښمن ته په کې نوره مرګ ژوبله هم اوښتې. په سیمه کې د دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه او په کې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د تور کوتل په سیمه کې بیګا شپه د مزدور دښمن په دوو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت د مرکز کندهار ښار د شپږمې حوزې د مالجات په سیمه کې د شیرینجان پیر زیارت ته څیرمه بیګا ماښام پاوبالا اووه بجې د مزدوري ادارې یو تن جاسوس بسم الله د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل د فاریاب ولایت لالمار ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د شیرینک او چویمت سیمو ترمنځ د مزدور دښمن په ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ زوروره چاودنه وشوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز بېګا ماخوستن نهه بجې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه له مزدور دښمن سره نښته رامنځته شوه چې پکې یو تن اربکی ژوبل شو او تېره ورځ د یادې ولسوالۍ د نغلي او بخاري قلا دوه تنه اوسېدونکي اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د خوست ولایت د سپېرې ولسوالۍ اړوند غورمې په کلي د کمپاین عسکرو او امریکایانو چاپه وهلې او درې تنه نور ټپیان شول او وروستی خبر دا چې په دښمن د غلچکي بریدونو په لړ کې تیره شپه نه بجې د شیرو په نوم د جاسوسي شبکې وحشي او ظالم کارمند د کابل ښار اړوند کمپنۍ سیمې د کاریز په کوڅه کې د مجاهدینو لخوا د ناڅاپي برید په ترڅ کې ووژل شو د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو په اسلام کې د ورور تعریف داسې نه دی لکه چې غربیان یې کوي د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو د مخه له خپلو کافرو خپلوانو او قوم سره جهاد پیل کړ د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقاني رحمه الله له ویناوو څخه نیکو مکړی عجب کمال ګټلای دی چې استقلال نیکو مکړی عجب کمال تاسو د شرات ژغ رادیو ته غوږ یاست شریعت غږ راډیو هره ورځ د هیواد له لر او برنه د روان جهادي بهیر د تودو پیښو د راپورونو او تازه خبرونو د نشر ترڅنګ سیاسي تحلیلونه تبصرې، مرکې، اونیزې ادبي او تعلیمي خپرونې او د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې په زړه پورې حماسي ترانې خپروي. شریعت غږ اف ام. درنو او قدرمنو اوریدونکو! د شریعت غږ راډیو د هیواد په پلازمینه کابل میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا لوګر کونړ ننګرهار لغمان زابل او کندهار ولایتونو کې په 99.2 درې نوي اعشاریې اووه او نه نوي اعشاریې صفر اف ام څپو باندې په رڼه او سپا ډول اورېدلی شئ دا د یو ځل بیا زه او زما ګران ملګری حقمل صاحب د اونۍ د تحلیل او ارزونې په خبرونه کې حاضر شوی یو او تاسو ته خپل خبرونه غواړو وړاندې کړو بلې قدرمن عمل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم باید په خواشینه باندې وایم چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټولو مجاهدینو افغان ولس او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي الله تعالی دې جناب حقانی صاحب ټول حسنه اعمال قبول او الله تعالی دې مغفور او مرحوم وګرځوي او الله تعالی دې د جهاد دعوت علم او اصلاح په لار کې د نوموړي ټول تکالیف ستومانه او هجرتونه مقبول وګرځوي امين په اعلامیه کې مخکې راځي چې په ټوله کې د جناب حقانی صاحب ژوند او کارنامې یو داسې بهترین سرګذشت دی چې د یو مؤمن او متعهد مسلمان لپاره د لارې مشعل ګرځیدلی شي او مخلصانه جهاد ایثار ثبات لوړ عزم د دین لپاره سختی تیرول او له دنیوي شهرت منصب او مادیاتو څخه د اجتناب په برخه کې ترې ډیر څه زده کولای شو د جناب حقانی صاحب د وفات په اړه باید وایو چې هغه خپل کردار تر سره کړ د ایمان او لدین سره د وفاداری کوم تعهد چې کړی وو تر مرګ په هغه پیمان ثابت پاتې شو په اعلامیه کې مخکې راځي چې مولوی جلال الدین حقانی صاحب له سو کلونو راهیسې سخت مریض او بستر نشین وو هغه لکه څنګه چې د ځواني او د صحت په دوره کې د الله تعالی د دین لپاره ډیر مشقات وګالل او د عمر په ورستیو کې اوګدنه روغي هم په پوره صبر او رضا بالقضا په روحیه سره وزغمله تر دې چې بل اخره د اجل دعی ته لبیک وایي د مرحوم الحاج مولوی جلال الدین حقانی صاحب د وفات په اړه مو له ټولو مجاهدینو عامو هیوادوالو د نړۍ له مسلمانانو څخه هیله ده چې د نوموړي روح ته دعاګانې وکړي هغه په خپل کردار سره له افغان ولس او عام اسلامي امت سره ستر احسان کړی وو په خپل جهادي مبارزې سره د الهاد او گمراهي مخه نیولې و نو حق دی چې روح ته دعاګانې او د قران کریم د ختمونو ثوابونه ډالې کړو په پا پای کې یو ځل بیا د مرحوم جلال الدین حقانی صاحب روح ته دعا کو او الله تعالی دې په خپل دیدار او عالی درجاتو ونازوي تسلیت، د ویاړ او افتخار ټکي هم درلودل. باور وکړئ چې په هیڅ ډول او مناسبت ځان ته د دې خبرې حق نه شم ورکولی چې د جهاد، شجاعت، وفا او تقوا د لوی امام، د عربو او عجمو د سترګو تور حضرت مولانا جلال الدین حقاني رحمه الله په حق کې څه کرښې ووایم او د هغه په مبارزې، خدمتونو او پاکې ماضي باندې څه تبصره ولرم. د حقانی صاحب څلويخ کلنه جهادي مبارزه د افغان مجاهد ولس په وړاندې خپور رون کتاب او زرینې کرښې دي دا خبره لکه لمر ښکاره او روښانه ده چې د سرخ کلاک او مختورنو کمونستانو په مقابل کې حقانی صاحب هغه څوک چې د هیواد په جنوب کې د څو تنو نورو ملګرو ترڅنګ د افغانانو د برحق جهاد او پاتسون اعلان وکړ حقانی صاحب رحمه الله هغه څوک و چې د روسانو او کمونستانو په وړاندې د چریکي جګړې ترڅنګ د جبهي او تهاجمي حملو اساس کې خود او له دښمن سره د هواد د جنوبي ولایتونو په څو استقامتونو کې لومبۍ دفاعي کرخي جوړې کړې حقانی صاحب هغه څوک چې تر رهبری لاندې د ټول افغانستان په زرهاو تنه بلا تفریقه او پرته له کوم امتیازه د هر ولایت مجاهدین راټول او منسجم حقانی صاحب هغه څوک چې په سختو حساسو شرایطو کې د جهادي امورو د تنظیم او سرعت لپاره د حکومتي سیستم په شکل په پوځي تعلیمي صحي او د مجاهدینو او مهاجرونو د ستونزو او مشکلات د لمنځه وړلو په برخو کې کمه حقوقو تشکیلات او لازمې اسانتیاوې لرلې حقاني صاحب هغه څوک وو چې د دیني علومو د ترویج او تدریس ترڅنګ یې د عصري علومو د زده کړو مجهز علمي مراکز تاسیس کړي وو او د هیواد په لسهاوو زرو بچیانو پکې زده کړې حاصلولې حقاني صاحب هغه څوک وو چې په لومړي ځل یې له روسانو او کمونیستانو څخه د خوست هغه ستراتیژیک ولایت چې له هر پلوه د دښمن تر کلکو حصارونو لاندې وو او د دفاع لپاره یې څو کمربندونه په ماینونو پوښلي وو او لسګونه زره عسکر د ساتنې لپاره هلته ګمارلي وو خو بیا هم د الله تعالی په نصرت د مجاهد حقانی صاحب تر مدبرانه رهبری لاندې خوست فتح او د خوست د فاتح لقب خپل کړ حقانی صاحب هغه څوک چې تر پای د جهادي لوړ دریز او په عدم معامله استوار موقف څخه ساتنه او دفاع وکړه د گاونډیو هیوادونو کوم فشار ته سر ټیټ نه کړ نه د امریکا او ملګرو ملتونو د شسو او حربو ته کمزوري خبره وکړه تر پای موقف دا و چې روسان باید بلا قید و شرطه له افغانستان څخه ووځي کمونیستي رژیم باید سقوط وکړي او ځای باید یو سوچه اسلامي نظام ونیسي حقانی صاحب هغه څوک چې د خپل منځي جګړو او رقابتونو څخه په ټوله معنا ځان پاک او ستره وساته ربانی حکمتیار صاحب مزاری او نور ډلو ټپلو ته په صراحت ویل چې یو لبل سره مو جګړې باطلې او هیڅ یو لوري هم په حق او سم نه دی حقاني صاحب هغه څوک و چې د کمونیستي رژیم له سقوط او د مجاهدینو له بري وروسته یې د قدرت او نورو امتیازاتو پر ځای د دې هڅه کوله تر څو ښکیل تنظیمونه سره روغه وکړي او د یو سوچه اسلامي نظام د حاکمیت لپاره سره متفق شي حقاني صاحب هغه څوک و چې کله د ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده په مشري د طالبانو اسلامي تحریک وړانګې په افغانستان خپرې شوې او لښکرې د لوی پکتیا حدودو ته راورسېدې کله یې چې د هغوی اهداف مطالعه او له مسؤلینو نه سره یې له نږدې وکتل او ډاډه شو چې نوموړی تحریک او پاڅون د ولس او هیواد په خیر دی او ارادې یې پاکې دي نو د لویې پکتیا ټول قومونه او مشران یې په یو غږ دې ته راوبلل چې د طالبانو د حرکت ملاتړ وکړي او اجازه ورکړي چې د اسلام دغه رښتیني سپاهیان د لویې پکتیا په سمو غرونو او رغونو کې د الهي نظام د تطبیق په خاطر خواره او واګي په لاس کې واخلي حقاني صاحب هغه څوک و کله چې په هېواد د امریکایي طاغوت او متحدینو یې په افغانستان یرغل ته ملا وتړله نو یو ځل بیا یې میدان ته راودانګل او اعلان یې وکړ چې له امریکایانو او د هغوی له غلامانو سره به داسې وجنګېږي لکه له روسانو او کمونیستانو سره چې جنګېدلی و حقاني صاحب هغه څوک و چې په رسا او تاریخ جوړونکي غږ او ټکو یې د شیطانې بي بي سي د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان قومونه، تنظیمونه او نورې پرګنې غواړي چې یو پراخ بنسټه حکومت د لویې جرګې له لارې په افغانستان کې رامنځته کړي، حقاني صاحب ورته وویل چې ستا دا اټکل ناسم او باطل دی. زه په جهادي مشرانو کې جهادي مشر، د قومونو په مشرانو کې قومي مخور د علماوو په منځ کې عالم او د پرګنو په منځ کې د پرګنو سرخیل یم او د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې د سرحدونو او قبایلو مشر او وزیر یم پرته له یو څو غلامانو نور ټول اقشار او پرګنې د امریکایي یرغل ضد دي او لکه د روسانو د یرغل په څیر به سره مقابله ته چمتو وي حقاني صاحب هغه څوک و چې کله کابل اسلامي امارت تخلیه کړ او په خاص ډول خارجي مجاهدین چې کورنۍ یې دلته میشتې وې د پناه او نجات د یو لوی غره په څیر ورته ودرید او سینه یې ورته سپر کړه او زیاتره کورنۍ په مسؤون شکل خوندي سیمو ته ورسولې او د وفادارۍ هغه رښتینی عهد یې ورسره وپاله حقاني صاحب هغه څوک چې د امریکا او ناټو د یرغل په خلاف د اسلامي امارت تر سیوري لاندې خپله د جهاد لپاره ملا وتړله او تر هغو پورې خپل د جهاد رهبری کوله چې په وس او توان پوره وه کله چې پوه شو چې وجود نور ورسره یاری نه کوي او د عمر په لحاظ کمزوري شو نو خپل باشهامته مجاهد زلمیو بچانو ته مخ واړاو چې هلې را مخ کې شي او تر وستي سلګي پورې د کفر او گمراهي په وړاندې د جهاد څنګهونه تاوده او ګرم وساتي حقانی صاحب هغه څوک وو چې خپل اتلو زامنو ته د تلپاتې وصیت په ډول وویل چې نړیوال تاغوت او زهرجنه میډیا به ډول ډول پروپاګندونه او تبلیغات وشیندي ترڅو خدای مکړه ستاسو په زړونو کې غرور وټکوي او د اسلامي امارت له واحد او نجات بخونکي سب څخه مو فاصلې او جدایي ته راوبولي خو پام چې دغو فتنو او حربو ته تر وروستۍ سلګۍ پورې متوجه اوسئ تر هغو مو چې د اسلامي امارت په قیادت کې الله مو کړه صریح شرعي خلاف ورزي نه وی لیدلی له اطاعت او پرمنبرداري څخه به مخ نه اړوي او حقانی صاحب هغه څوک چې کله د امریکایي تاغوت او منافقینو په وړاندې د زړه ټوټې او زمریالي بچان شهیدان شول لکه ډاکتر نصیر الدین حقانی حافظ بدرالدین حقانی او طالب العلم عمر حقانی نو د دې په عوض چې خلک هغه ته تسلیت وایي د جهاد او شجاعت دغه ستر غر به د هغوی د شهادت د خبر په اوریدو افغان ولس او مجاهدینو ته د تسلیت پیغامونه صادرول او د ډاډګیرنې مراتب به وړاندې کول چې زما د زامنو په شهادتونو مو جهادي مورال چیرته پیکا او کمزوري نشي مال متعال رب جل جلاله څخه همداسې غوښتي وو چې کله د ځواني تاند مرحله ته ورسیږي نو که ضرورت وو خپل قیمتي ککرې به د الله د رضا لپاره قربانوي دا چې اوس موږ او تاسې په منځ کې د شجاعت وفا او تقوا منار مرحوم مولوی جلال الدین حقانی رحمه الله جسما نسته خو د هغه کومه تګلاره د هغه کومه توصیه د هغه کوم جهادي اساس چې مونږ او افغان مجاهد ولس ته پریخی دی هغه به د الله تعالی په توفیق تلپاتې تاریخ جوړونکي او د هغه پرانا کې به لکه روسان په افغانستان کې لمحوي او تباہي سره مخ شول دغه امریکایي استعمار او دغه متحدین به هم دلته نابود کیږي په دې هله چې الله تعالی مرحوم مولوی جلال الدین حقانی موهولا ته د هغه د قربانیو خدمتونو جهادونو علم درس تدریس او نورو نیکو کارونو په بدل کې اعلی جنتونه ورکړي وي له الله تعالی څخه غواړو چې د هغه په برکت د هغه په کورنۍ په مجاهدینو او د افغانستان په ولس او اسلامي امت برکتونه په یوزات همیشه او دائم ولري بله قدرمن مل صاحب یقینا که د حقانی صاحب په ژوند باندې هر څومره انسان بحث وکي او د هغه د ژوند مختلفې برخې وسیړي بیا هم کم دی قانی صاحب د جهاد د دعوت د اصلاح په لار کې او د امت د وختابه په لار کې ډیر څه کړی دي چې د حقانی صاحب ژوند د یو مبارز لپاره د یو مجاهد لپاره د یو داعی لپاره د یو مشر لپاره د فعالیت او مبارزې یو بهترینه نمونه ده الله جل جلاله دې د حقانی صاحب ټول مشقتونه تکلیفونه او هغه کړهونه چې د دین په لار کې غاللې دي قبول او منزور کړي او موږ تاسو ته دې الله جل جلاله د دې توفیق راکړي چې د حقانی صاحب په منهج او په لار او په طریقې باندې روان شو قدرمن عمل صاحب دا چې زموږ تاسو د خبرونې وخت هم همدومره وو په همدې ځای کې له درنو او قدرمنو اوریدونکو څخه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته